لا اله الا هو فانا تؤفكون اے خلکو پتا سچي د الله کم احسانونه دي هغه یاد ساتئ آیا د الله نه سیوا بل سو خالق هم شته چې هغه تاسو له د اسمان او د ځمکې نه رزق درکوي بل معبود داغه نه سیوا نشتا آیا د هغه سړي د گمراهۍ د ختمېدو څه امکان شته چاته چې خپل بد عمل خاصته کړی شوی وي او هغه په ښه ګمان کوي حقیقت دا دی چې الله سو غواړي هغه په گمراهۍ کې اچوي او چې سو غواړي هغه ته نیغه لار ښيي پس اے نبی صلی الله علیه وسلم ستا زړه دی خامخا د دې خلکو په غم کې نه رځيږي بشکا سچ دوی کوي الله دا غې نه خبر دی هغه خو هم الله دی چې هواګانی را لېږي بیا هغه وریځې اوچتوي بیا یې مونږه یوې شړې علاقې ته لیږو او کم ځمکه چې مړه پرته وه هغه پرې ژوندی کوو د مړو شوو انسانانو دوباره ژوندي کېدل به هم دغه سوي من كان يريد العزة فلله العزة جميعا څوک چې عزت غواړي هغه ته معلومه دل پکار دي چې عزت ټول د الله دی هغه ته چې کم سیز برخیږي هغه صرف پاکیزه قول دی او نیک عمل هغه برخه جوي پاتې شو هغه خلک چې خراب او ناکار مکرونه سازشونه کوي دا غوي د پاره سخت عذاب دی او دا غوي مکر په خپل تبا کېدونکې دی الله تاسو د خاورې نه پیدا کړی بیا د نطفه نه بیا تاسو جوړې جوړې کړی یعنی سړی او خزا او کوم خزا چې حمله کیږي او بچي زیږوي هغه ټول هرڅ د الله په علم کې وي یو عمر میلاوي دن کی تا عمر نه میلاويږي او نه د چا په عمر کې څه کمی کیږي لیکن دا ټول هرڅ په یو کتاب کې لیکل شوی وي او د اوبو دوانه ذخیره یو شان نه دی یو خوګه او تند ماتون کی دا پس کلو کی ډیره مزیدار ده او بل داسې سخت تروه ده چې حلق غوسوي لیکن د دوانو نه تاسو تازه تازه غوخه حاصلوي او د اغوستلو د پاره تری د خایس سامان راو باسي او په دې وبو کې تاسو وینئ چې کشتیانی د وبو سینه سیروي او په مخ ځي یو بوج اوچتون کې با د بل بوج نه اوچتوي او کو یو بوج والا سړی د خپل بوج د اوچتولو لپاره چاته आवाज وکړي نو داغه د بار نه با د معمولی سیس کمولو لپاره هیڅوک را نشي اگر کو هغه ډیر نږدې خپلوان وي اے نبی صلی الله علیه وسلم ته صرف هغه خلک خبردارول شي څوک چې بیلدو د خپل رب نه یریږي ان انت الا نذير اړون او نظر والا برابر ندي نه تیارې او رڼا یو شان دي نه یخ سورې او د نور ګرمي یو شان ده او نه ژوندۍ او مړی یو برابر دي الله چې چاته او رول غواړي هغه ته اوروي لیکن اے نبی صلی الله علیه وسلم تو هغه خلکو ته نشه اورولې څوک چې په قبرونو کې خخ دي اوس کچری دا خلک تا دروغجن غني نو د دوی نه مخکینو خلکو هم پیغمبران دروغجن غنل دي هغه ته خپل رسولانو واضح دلیلونه او صحیفه او روخانه کتابونه راوړي وو بیا چې کوم خلکو اونمنل نو ما هغه راونیول یقینا هغوی د یو داسې تجارت امیدوار دي چې په هغه کې به نقصان هرگز نه وي په دې تجارت کې هغوی خپل هر څه د دې لپاره خرج کړي دي چې الله ورله خپل اجر پوره پوره ورکړي او زیات ورله د خپل فضل ورکړي بشکا اے نبی صلی الله علیه وسلم کم کتاب چې مونږ تا ته د وحی په ذریعہ درلېګلې دي هغه حق دی هغه تصدیق کوونکې دي د هغه کتابونو کم چې د دین مخ کې راغلي وو بشکا الله د خپل بندگانو د حال نه خبر دی او په هر سیز نظر ساتونکې دی بیا مونږه هغه خلک د دې کتاب وارثان جوړ کړل چې هغه مونږه د دې وراثت لپاره د خپل بندگانو نه غوړه کړل اوس پکې څوک په خپل نفس باندې ظلم کوونکې دي او څوک پکې درمیانه دي او څوک د الله په حکم سره پنیکې کې مخ په وړاندې روان دي دا ډېر لوی فضل دی د همیشه اوسېدو جنتونه دي چې دا خلک به ورته ننوځي هلته به هغوی د سرو زرو په بنګړو او په ملغلرو سره خسته کړی شي هلته به د هغوی جامې د ریخم وي او هغوی به وایي چې شکر دی د هغه خدای چې زمونږ نه غم لري کړو یقینا زمونږ رب معاف کونکي او قدر کونکي دی كذلك نجزي كل كفور او کوم خلکو چې کفر کړي دي دا غوي د پاره د دوزخ ور دي نه به دا غوي قصه ختمول کیږي چې مړ شي او قصه ختم شي او نه به دا غوي د پاره د دوزخ په عذاب کې څه کمی کیږي دغه شان مونږ بدله ورکوو هغه چاله چې کفر کوي هغه له جواب ورکړي شي ولی مونږ تاسو له دومره عمر نه ودر کړي چې چا پکې عبرت اغستل غختل نو عبرت اغستې شو او تاسو ته خبردارون کې هم درغلې وو اوس مزه وسکای دلته د ظالمانو هیڅوک مددگار نشته ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا دا هم هغه دی چې تاسو په ځمکه کې خلیفګان جوړ کړی یې اوس چې څوک کفر کوي داغه د کفر سزا به هم په هغه وي او کافرانو لا خپل کفر د دین سیوا بل څه نه زیاتوي چې داغوی د رب غضب په هغوی نور هم زیاتیږي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا تاسو چرته لیدلی هم دي خپل هغه شریکان چې تاسو الله پرېږدای او هغه را بلای ما ته وخه هغه پزمکه کې څه پیدا کړی دي یا په اسمانونو کې داوی څه شراکت دی حقیقت دا دی چې خاص الله اسمانونه او زمکا د بیزای کې دون بچ کړی دي او کو هغه چې دی بیزای شي نو د الله نه رستو بل هیڅوک دا غیر اټینګول والا نشته بشکا الله ډیر صبرناک او معاف کون کې دی لیکن کله چې خبردارون کې هغوی تراغه نو داغه راتللو په دوی کې په بل سکی نه صرف د حق نه په تخته کولو کې زیاتې وکړو دوی پزمکه کې نور زیات تکبر شروع کړو او خراب خراب تدبیرونه شروع کړل حالکه د خرابو تدبیرونو په دام کې تدبیر جوړون کې پخپل ګیریږي آیا اوس دا خلک د دې خبرې انتظار کوي چې د پخوانو قومونو سره د الله کومه طریقه پاتې شوې ده هغه دی د دوی سره هم وشي چې دا خبره ده نو تاسو به د الله په طریقه کې څه تبدیلی هرگز بیا نه مومئ او هیڅ کله به دا اونوینئ چې د الله طریقه د خپلې مقررې لارې نه او د دوی نه ډیر زیات طاقتور وو هیڅ څه داسې نشته چې الله عاجز کړي نه پاسمانونو کې او نه پزمکه کې بشکا هغه ته هر څه معلوم دي او په هر څه قدرت لري ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دار کچری هغه خلق د خپل عملونو په بدله کې رانیولې نو پزمک باندې به یو د ساسیز ژوندې نوې پاتې کړي لیکن هغه دوی لا د یو مقرر وخت پورې مهلت ورکوي بیا چې کله دا وی وخت پوره شي نو الله با خپل بندگان وویني